بحث په توحید کې بنیادی چیز دا و چې مسلمانان شرک وپېژني تر کومه چې شرک نه پیژندل شوی تر هغه توحید نشي پیژندل بیا د بنیادی سيزونو چې هغه د ټولو شرکونو بنیاد و شرک په تصرف او شرک په علم زمونږ استادانو وا د دین تعبیر کو هم کن او هم ده کم ذات چې هر څه کوي هغه ته تمکن وایي هغه متصرف دی او کم ذات چې هغه همدان دی یعنی په هر څه کوي هغه الله دې دې ته عقیده دې علم الغیب الله سبحانه کوم آیتونه چې ما لستلې دي د دې تعلق د دوالو سوزونو سره متصرف هم الله دی کارساز هم الله دی او په هر څه باندې کوی هم الله همکن او همدان یو د الله ذات نفی د علم الغیب کلی لپاره ډیر وخت پراتی موږ لګیا یو قران مجید نه دلایل دې مکو دا هغه سلسله کې دا آیتونه ټول جمالوس دي دا بالکل واضح د صحیح پوهې لپاره پکار دی چې موږ بنیاد د خبرې ورسو چې اصل مسله څه سیدہ مریم علیہ السلام د دې مور او د زکریا علیہ السلام تبر اپیل دی د مریم مور دا منښت کړې وا چې الله مال اولاد راکو هغه بزو د الله د کور د بیت المقدس خادم الله غیل اولاد ورکو خو هغه نارینه نه ولکه زنانه کله چې هغه هیکل ته یعنی عبادت خانه بیت المقدس ته ورسېده نو د زکریا علیه السلام تربیت کې غرا هغه نور تفصيلات نه کو اسو شو زکریا علیہ السلام دا یو طرف ته څنګه زنانه ته تربیت هم د نارینه نه یو طرف ته کیږي یو غاړه ته کیږي یو محراب کیږي محراب یو هغه کوم چې زمون جماعتونو کې جوړي او یو هغه محراب دی د کوم ذکر چې قران مجید کړل دی سوره ال عمران کې کړل دلته سوره مریم کې کړل او سمحاریب به استعمالي خدا غینا مراد بالا خانی وی هغه محراب نه کوم چې جماعت کې وجه دا چې دا محرابونه کوم چې زموږ جماعتونو کې دي دا مخکې زمانه کې نو د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې مو د خلفای اربعه زمانه کې نشته البته د سیدنا معاویه یا د یو قول مطابق د سیدنا عثمان په دور خلافت کې راځي شي تر دغه زمانه پورې جماعتونو کې محارم بنو بعض مورخینو د عمر بن عبد العزيز قول وکړ او راجح دارا چې د سیدنا معاویه رضی الله عنه دور خلافت کې جماعت محارم شو په دې وجه د قران مجید نه محراب ثابتول یا د هغه احکام ثابتول دا علم نه دا جهل قران کې هغه محراب نشته دی کوم چې زمونږ په جماعتونو دا بالا خانه ته وي پاس کمرې ته وي سیدہ مریم علیہ السلام دا معشوم و لویدا د سیدنا زکریا علیہ السلام تربیت سورت آل عمران کے قرآن مجید فرمائی کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزق کله چې سیدنا زکریا علیہ السلام کمرې ته ووت دې فال وراغی ناغه سره به ناشنا رزق د امام حاکم دی او روایت مطابق کم چې سیدنا عبد الله ابن عباس نقل دی رزق نه مراد د جنو میوی دي چې هغه په وړي کې هغه سره وي الله قادر دې پدې وکړي الله رب العزت تیر جمع مونږ ویلو هغه په هر چیز قدرت لري کړي او دغه ته تمکن وایي چې څه غواړي نه هغه کولی دغه صاحب نشته دی دا جدا ده چې دغه ته کې د رزق نه مراد څه شي آیا هغه مراد واغه سیدی کوم د مستدرک روایت کې موجود او کنا هغه سید واغه سیدی کوم د تفسیر روح المانی یا نور باز مستری ولیکل د دوار جمع کېدل هم ممکن دي تفسیر روح المانی کې د رزق نه مراد د اوتیارتوب خبرې لیکلې یعنی سیدنا زکریا چې وداغه خپل راغې هغه سره ناشنا علوم داغه خبره وا ډېر د حکمت لړګي یو ماشومه چې هغه زیر تربیتی او د یو څو کال وی دا غینا د علم خبرې کار کېدل دا یقینا د الله رب العزت یو معجزه ده چې هغه د سیدنا زکریا علیه السلام تربیت د وجه پیدا کی او دغه بنیاد باندې دا کرامت شي د سیدہ مریم علیه السلام دغه سبب نشته تفسیر روح المانی کې ډیره پاره وجه خولې ده چې زکریا علیه السلام هغه تا کې یو چیز اپیل کوي یا متاثر کیږي هغه د علم نه خبر نه کیږي د عالم او د غیر عالم جنس کې فرق دی یو غیر عالم د دین نه به خبره سره هغه سره دنیایي ټیپ ټاپ ته ګوري چې کورې څنګه دی لباس یې څنګه دی ګاډي شته که نشته دوستانه کوي مرتبه والا دي زمکا او جیدار یې څومره دی لیکن د دین کوی خلق هغه په دې ځونو باندې طبیعت نه خرابوي د دین پوهه خلق د یو انسان پوهه ته علمي دینی پوهه ته وایي ګوري چې دې په دین څومره پوهي د تقوا للهیت څومره ده هغه متاثر کیږي خدای خلق نه متاثر کیږي ایو بنیادی فرق دی په یو عام انسان کې او په یو عالم دا مطلب نه چې علما علماء نه وګړي غیلم پیسې پکاري غیلم مال پکاري خدا غي د پسندیدګي نظر په دین باندې علم باندې ولې هغه په دې کویږي چې څومره قسمت کې الله لګلی مال دولت ورانه او چې کومه نه لیکل نو کې انسان ځان په سرور روان دي او ته نشي ملاوي خداغه دې قول کې څه زور شته دی دا قول لاغه نمک کې امام راغب هم کړ دا نه ضروری چې موږ دا قبول کو زموږ د بحث مقصد دا دی چې سوي پرې پوه شي چې دا وینا څه بے بنیاد نه ده دې بحث مقصد سره راځي دا چې موږ مرفوع روایت پریو دې پسې ونسلو په دې مقصد صرف دا ګڼل کېږي چې خلق په دې باندې پوه شي دی او تفسیر دی دا هم بارګه سیدنا زکریا علیه السلام چې کلو کتل چې دا ماشومه په ډېر وسیار او دا د دین او د علم ډېرې خبرې کوي یا اغولی دل چې دې سره د یو موسم کم چې موجود دی دا غیر علاوه د بل غیر موجود موسم میوه دې سره موجود دي دا نه کال خلق ډېر ښه استدلالات دي د قیاس نو په خلق د قیاس مخالفت دی قیاس بیا پکې چا راوست صحیح قیاس درست قیاس د انبیاء علیهم السلام طریقه سیدنا زکریا قیاس دی په دیوان چې کله الله دې لا به موسمه میوه ورکی د یو موسم په بل موسم نو زما مگر چې موسم د اولاد نه پیدا اتیاو کال نو سره ورسی بیا په ظاهر د اولاد اسباب منقطع شوی دا غاړې څنګه کا وړل ته چلی را چلی مونږ هم څنګه یو څه پګرام دا به وګورئ الله رب العزت قدرت لري په دې باندې چې هغه مال هم به موسم اولاد راکړي څنګه چې دله به موسم میوه ورکړي نو په دې مقادر دې چې مال به موسم اولاد دې ته وایي چې هغه بیماری قابل علاج نه هغه باندې پن چې هغه قابل علاج نه یغه تعاقب او د سید الله زکریا علیه السلام استدلال هغه ډېر عجیب غریب دی بیا دې نه دا معلومي چې سیدنا زکریا علیه السلام دا غو د خپل رب په باره کې عقیده سو بظاهر اسباب نشته لري لیکن په الله باندې دی او پیغمبر دی او کامل مؤمن عقیده دی چې دا اسباب شته او که نشته په الله قادر دی او هغه د خپل رب په باره کې بد ګمان نه دا کمزوري ګمان یا کمزوري یقین د الله په باره کې کول دا د کم علم یا د ایمان د کمی سبب دی اسباب دې نه کړي الله مسبب ته هغه اسباب هم پیدا کولی هغه به اسباب هم کار کولی دیتا د یو بندا په خپل رب باندې یقین دی یعنی دلته بظاهر د سیدنا زکریا او دارنګه داغه د بیبي بی د وجود حالت یا کنډیشن دا څه نه دی چې هغه اولاد پیدا کړي لیکن دا غي باوجود الله په ذات یقین دی چې الله غواړي نارا کوي په دې وجه دعا کوي چې را وانم یو اولاد راکړي اولاد راکې حبلی مل ذلک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء ته دعا قبل ان کې بچي راکړي څنګه بچی راکې څنګه چې مریم او خيار را په دین باندې کوي مړه دغه شان بچی په او څنګه چې ته مریم لا به موسمه میوه ورګې نو مالم ته به موسمه اولاد را کوي ډېر جامع دعا ده په کله فرمای اے ربا لا تجعلنی فردا ما یواز مقرر ته بهتره په وارثانو کې کله چا وارث نه یو تر ټولو وارث په دما خو خلاله الا تجالنی فرض ما یوازې مخرج الله رب العزت قران مجید کې بل ځای فرمایي چې اصلحنا له زوجه مونږه داغه په خزه کې صلاحیت پیدا کړ د بچی د پیدا کړ الله هم کون دے قدرت لرونکي په هر چیز الله پیدا کولی شي بشمیر واقعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې مدلشته د سیرت او تاریخ کتابونو د علی کلی دي چې حلیمه سعدیه رضی الله عنها د ماشوم د کتو په تکل کې چې په کومه سورلې راغلی و هغه ډیره حزین او کمزور و او قافله کې به ټول لرست رسول الله لیکن کله چې هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ملو شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په صلی کې نه نه الله هغه دومره تیز اخلاص ورلی چې د قافلې صلی بیا هغه پسې نه شو رسېدلی واپس دغه د الله د قدرت نمونه وي الله په هر څه قدرت لري کوي دا جدا ده چې انسانان کوي نه نو هغه شرک ته لړي چا چې دا کار کړي راغې ذات ته الله وي د فعل نسبت الله ته وکړه هغه قادر دی باندې سیدنا زکریا علیہ السلام سوال هم دا کوي چې آیا زبا دوباره ځوانې کوم زما خزبا دوباره ځوانې کی قرآن مجید دواړه جوابونه کړی چې نه خزبا دې دغه شانتی څنګه چې دا او تبم دغه شانتی دا بیا خدای توب نشو خدای توب دای چې دغه شان دی او دې پیدا کړ بارګه متقابل پهلو چې همدان په هر څه باندې پویا عالم الغیب هغه الله ذات دی رسنو خبر نه والی یو سړی په خپل خزه باندې پوره پوي چې کور کې وسر اوسيږي دا پويږي چې دوی څه امید شته او کنيشته زکریا علیہ السلام په دې نه پوي په دې وجه هغه الله نه علامت ته پوتي رب جل لیا رب باندې یو نه خرا کې چې زه پرې پوه شم چې او زما کوواله اوس امید سره دا پوسو لګي دې دا پاره کې چې هغه ته د بچدانه علم دي دا چې رحم کې سری او دې وجنا قران مجید سورۃ لقمان اخری آیت کې د غیب سره متعلق کوم علم الله پورې خاص کړی دی هغه دی یعلم ما فی الارحام په دنیا کې چې څومره زنانه دي انسانان نه یادې یا جواز چې څومره زنانه دي انسانانو کې زناورو کې مرغانو او دا غي په خېټه کې سړي الله پاره کوي زمون خلک دا ته نه ګوري چې ته ډاکټر معلوم کی ته اعلی باندې چې خېټه کې د زنانه ماشوم دی یو دی یا دوه دی الک دی یا جنیر دا بیل مخله غوګونه سره دا چې څنګه ممکن ده او که ممکن نه دا خو معلومه شو نه دا خو بیا د الله صفت نه شو دا قران غلط شو د بیل مخبرو خلکو خبرې هم دغه چاندي دا علماء خبرې نه دي قران الارحام ویل دي بچدانه یوازې د انسانانو د زنانو نه په دنیا کې څومره سيزونه چې یو د بل نه پیدا کیږي دا غي ټول ارحام وي او دا غي په علم باندې دا ټول ډاکټران راځم کا دی پاره ټول نه کوي یو سیز معلوم شي یا دو معلوم شي یا درې معلوم شي دل غیب نه وي اعلی استعمال شو بلا غلط وو زموږ یو مرګه یې مردان واده او کو بیا صفته ما ته وي وخت پس چې ډاکټر راته وي چې تاسو دوا بچیږي او ډېر تکړه وي دا څه داسې دي باندې زه په دې یقین نه ساتم او دا انساني تخمین دی راکړه غلط شي هغه وی چې نه د سروالې پاس خپاو مې ولې یو نور به شوی دا بچي یو نشته نو ما یې مار ته ویلو یو معلوم شي یا دو معلوم شو دا یا لو ما په الرحام مخالف نه دنیا کې دی وخت کې د سمرا زنانو په بچدانو کې اولاد دی اره الله کوي انسان نه یو معلوم کی دوه معلوم کی ټول نشي معلومه قرآن ټول خبره کوي علم الغیب کلی کې څه ته وایي خبره پای کې ده زکریا علیہ السلام هم پاغې نه پوي نو ځکه هغه نه غواړي علامت غواړي علامت الله دا خو مستدرک چې کوم روایت وختي ما پیش کړو هم هغه روایت کې دا دي چې تبا درې ورځې خبرې نشي کولې ارستا جواب سمي ته تکلیف بتاته نه خو ته خبرې نشي کولې چې کله ستا دغه کیفیت شروع شي دا حالت شروع شي نو ته پوه شه چې زما د کور والا اوس امید د اولاد شته دی علامت خلک هغه چاته ښي چې هغه په غیب نه پوهېږي چې په هر څه پوهېږي د علامت څه ضرورت اوس خلکو د پیرانو په تعریف کې لیکلي دي چې پیر هغه چې هغه ته خپلې موري دی اندرونی پدې د سورۃ لقمان دغه آیت لاندې تفسیر مدارک او نورو ابن کثیر وغیرہ یو واقع لیکل دا د امام ابو حنیفه رحمه الله منصور یو ځل خوب لیدلو خوب کې هغه ملک الموت ویني د مرګ ملائکه فرشتہ تپوس ته کوي زما مرګ به کله راځي هغه دا انزلا بوت راځي نه سار چې پاسه نو خلک یې جمع کوي معبرین چې دا شان بیګا ما خوب لیدل او په کې ما دراسه تینځو بوت خولې دا خو به یو ځان له دنیا را پرې سوم نه کوي چې څومره خلې وي هغه مر خبرې وي چا پینځر وځي وي چا پینځه هفته وي چا پینځه میاشتې وي چا پینځه کلونه وي امام علی فم یو غاړه تناس تو خاموش هغه ته تاسو کوی چې څه وایي هغه زما خیال لا چې داخله ټیک نه وایي دا نه پنځه ورځې دي نه پنځه هفتې دي نه پنځه میاشتې نه پنځه کال دي بلکې دې تعلق هغه پنځو علمونو سره دی چې هغه علم باندې د الله نه سوا بل څه نه کوي بیا د سورې لقمان د آخري آیت وایي دې پنځه سوزونه لګلې قرآن نو پې کې یو دارې چې یو نفس په دې نه پوهېږي دا یې ارزم په موت چې دی به کوم ځای مري مرګ هر انسان ته د هغه د خپې د هغه د سپلې د ګوډیا کې نه زیات نږدې دی دلته نه عقیده واضح شوا د امام ابو حنیفه رحم الله چې دا پنځه علوم الله پورې خاص دي چې کله الله پورې خاص نو غیر الله الله نه سوا مخلوق عالم الغیب نشو کم سے کم په دې پنځو غټو خبرو باندې کوي نه دوار کې فلاح دتا چې کوم علامت خودل لري هغه په دې بنیاد خودل لري چې دی عالم الغیب نه دی چې کله هغه علامت راشي د خاموشه بعض مفسرین وایي حدیث سره د آیت کریمه تفسیر کړل چې په خوانو امتونو کې د خاموشه روجبو څنګه چې مونږه روزه نیسو د خوراک کاکنه نو دا څه د خاموشه و مې روزه سړي به سانه تر ماها پورې خبره نه کولې په دې باندې وا اجر ملاوي ده چې دا سو مستم کوي خاموشه و اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې دا منسوخ کرا خبره حدیث کې راځي د صحیحینو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل جمعې خطبه ویلا یو کس راغ نو بار لور ته ودرېد چې ګرمي ومي او سړی ولاړ ومي او روزه ومي حالت ډېره خراب دا وکوم دا ونه کوم دا نه پوهتیا په بنیاد باندې کی پوهه سره دا حرکات نه کوي خبرې باندې کوم دویم حل پیدا کړي کینم برا او دریم دارې زما به روزو دي سوري ته هم نه ځم نه به سوري ته ځم نه به کینم نه به خبرې کوم او زما به روژه هم وي خو دا ډېر صاف دین دی زموږ چې کوم شی غلط دی هغه پرېږده او چې کوم ټیک دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مرهو دته وای ليتکلم خبرې دی کوي یعنی دا خبرو نه کول روزه اسلام کې نشته مخکنه دین په دې طریقه باندې را منسوخ پر صاف دین دې زموږ چې یو داسې شرط چې هغه تا پیدا کړل دی انسان پیدا کړل دی هغه شرط نه دی په دې څنګه هغه شرط یا هغه عبادت شرط او عبادتي چې قرآن او حدیث کې دي د دین نه باډي و نه جوړول وګان بارکیس اولاد دا غوشو او الله غل نوم یحیا کې هو اغله ماشوموالی کې حکمت ورک او څنګه حکمت دې مریم لور کړو آتینا الحکم سویه حکم نه مراد او خيار توب دې پیغمبري نه پیغمبري د بلوغ نه مخکې نه ملاوي بارکیس زمونږ استدلال اغا رب جعلی آیه نه چې نه ولې هغه غوښتله په دې غوښتله چې هغه په غیب نه پوهېدو چې زما د ښځې امید د اولاد به کله پیدا کړي دا اولاد د پیدا کېدو د پاره الله هغه ته د یو نښې تعین وکړو چې ته بیا خبرې نشي کولای چې کله دا خبرې نشي کولای حکم تا ته ملو شي بیا ته پوه شه چې ستا اولاد اوس کیدونکي